هغه دعوتګران او د اسلامي شعایرو تش په نامه علمبرداران دې هم واوري چې د طاغوت په چوکاټ کښې د دوی په جواز په خپلو غولېدونکو فعالیتونو هم ځان او هم نور مسلمانان غولوي او په خپلو کړنو دې کفري نظامونو ته مشروعیت ورکوي د شهید شیخ مقبول رحمه الله په خوږه روانه او فصیحه ژبه راځئ د زړه په غوږونو دا درسونه واورو او دا لړۍ تر پایه تعقیب کړو ښځې سره تعلق جایز دي هغه حدود پورې خو بیا خپلې خور مور ترور دوی سره تعلق نه دی جایز که نه نو حد درته شریعت مقرر کړی دی که هغه معاشري کښې وي که معاشرتي احکامو کښې وي که سیاسي احکامو کښې وي که شخصي احکامو کښې او په کومه طریقه یې چې جایز کړی وي په هغه طریقه به جایز وي یعنې طریقه د جواز نه جواز خبره به شریعت نه رخلی حد به شریعت نه رخلی چې کوم حد پورې دی خو طریقه به شریعت نه رخلی چې په کومې طریقې دی نو هغه خپلمنځي رضامندي حاکم اعلی نه دی شمېرلی شوی ښه خپلمنځي رضامندي ته یو محدود واک د الله او د هغه رسول صلی الله سلم طرف نه د شریعت طرف نه د اسلام طرف نه میلاو شوی دی نو هغه خپلمنځي رضامندي کومه دی هغه بذات خود محکومه دی د الله او د رسول لکه څرنګه په سیکولرزم کښې خپلمنځي رضامندي محکومه ده د انسان د انسان د حاکمیت اعلی که نه نظام حاکمیت دی الله ویل سیکولرزم کوي صحیح شوه نو دغه شبهات څوک ذهن ته در ونه چوي خپله ذهن ته دار نه شي یاره خپلمنځي رضامندي خو موږ تردید کوو که نه په دې ځای کښې خو اسلام کښې خپلمنځي رضامندي را ووتله او اکثر سیکولر خلک چې کله تا متاثر کوي خپل سیکولر یو حکم نه نو اسلام کښې د هغه مشابه یو حکم را وبځي د هغه حکم به محدود وي یو شي پرې محدود وي خو دا کوم سیکولر خلک دا غواړي چې هغه حکم شامل شي هر شي ته هلک دا خبره یادوي، موږ ته صحیح تحقیق د دې نشته. روس کې خور مور خلکو جایزه ګڼله ده. ورور سره یوې خور مثلا واده کولو، خور سره ورور کول، واده څه خو بس مثلا تعلقات یې ورسره قایمول. نو دا خبره اګر که موږ ته تحقیق د دې نشته، څو دا خبره باندې چې واقع نه وه، مثال په توګه حقیقت کله کله سړی خپل دښمن په باره کښې جذبتي شي، جذبتي فیصلې په کار نه دي. خو که دا خبره وي او که نه وي، خو دا خبره د سیکولرزم د اصولو مطابق دی. ځکه چې سیکولرزم کې د هېڅ قسم زړو اصولو ته د خاص حیثیت نه دی حاصل هغه کې حیثیت کله حاصل دی د انسان خواهش ته حاصل دی دا یو شوه انسان اصل خواهش حاصل دی ښه نو اوس د انسان دا خواهشات کې بیا تقسیم کړل که چېرې د انسان د شخصي خواهش وي او په اجتماعیت څه اثر نه غورځوي نو بس بیا خو هسې ورته جایز دا کار یعنې دویم کس شخصي کار راته د دویم کس شریکول ورکې هغه نه شي دا ضروري نه شي که بیا معاشرتي کار وي معاشرې کښې وي نو بیا ورته شا خپل منځي رضامندي دی که بیا سیاسي یو قانون خبره شي نو بیا ورته شرط اکثریت دی اکثریت پوس کړی وي یا قانون به وي که نه کوم قوانین چې اکثریت پوس کړي وي هغو نه چې کومه خبره بهر شي بس هغه خپل منځي رضامندي سره جایز کېږي اجتماعي کارونو کښې کله اجتماعیت نه بهر شي بیا شخصي ژوند ته لوړه شي خبره هغه کښې بیا هسې خپله مرضي کله خپل منځي رضامندي سره هر شی جایز کېږي نو بیا یو سړی خپل مور سره خور سره همغه تعلقات ولري چې کومې ښځې سره لري نو که په دې یو دوه کسان سره راضي شو مور و زوی راضي شولو خور ورور راضي شولو که نه نو دا کېدای شي سیکولر قانون کې د دې څه پابندي شته نه اصولا نه شته د دې پابندي البته چې کومه پابندي دی هغې پابندي نه دوکان نه شو هغه پابندي امریکې کېن کېدای شي هغه پابندي پاکستان او افغانستان کېن کېدای شي روس کېن کېدای شي ښه حادثه رسېدلې دا د هغه ووټ په وجه دی هغه په دې وجه نه چې دا شی ناجایز دی یا دا زړو معاشرو کښې که اسلامي معاشره وای که د زړو مذهبونو والا معاشرې وای هغو کښې دا شی ناجایز و یو شي ته بغیر د دغو اصولو نه چې د کوم جمهوري اصول دي یا معاشرتي اصول د سیکولرزم دي بله دا ده چې دې دې کښې مسلمانانو کښې دغه کیسه مسلمانانو کښې دوې کیسې او اردو ته سوچ وکړو یوه دا کیسه ده چې اکثریت د هغه خلاف ووټ د کوم معاشرتي اسلامي حکم وي د هغه خلاف اکثریت ووټ نه وي ورکړی او دویمه کیسه دا ده چې هغه د اولې کیسې واجه دی مسلمانانو نه نور دین خو خاتم شوی دی مسلمانانو کښې الا ماشاءالله که نه سیاسي طور باندې خو مسلمانان بلکل خاتم شوي دي لږ خلک پاتې دي او که کله د هغه خلاف احکام نفیظ شول عمل کې هغه خلاف سیکولر معاشرتي احکام نفیظ شي نو مسلمانانو باندې خاص غیرت ونه کړي هغه کار شروع دی مسلمانان پرېږده هغه یورپ امریکې کې شروع دی یورپ امریکې کې کم از کم دوه څه نه څلې شا معاشره کې دا پاتې وه یاره نرینه نر سړی نر سړي سره واده ونه کړي هم جنس پرستي ته دې ورته نر سړی نر سړي سره واده بلکې ښځه ښځې سره واده لا حول ولا قوت الا بالله که نه ملکونه ورته ویلی شي، دغو ملکونو کې دا شی روان دی، یعنې اګر که معاشرتي طور بنې په ظاهر یې یو اسلامي حکم وي، خو هغه د هغه اسلامیات یو خودي سره ختم کړی دی، ښه د اصل کې د هغه د نفاذ اصل وجه د اصل په دې وجې نه دی نفذ کړی چې دا اسلامي حکم دی، په دې وجې یې نفذ کړی دی چې دې ته اکثریت ووټ ورکړی دی، نو دا سره د دې چې په ظاهر یې یو اسلامي حکم دی، دې نه یې یو جمهوري حکم او سیکولر حکم جوړ کړی دی. کینه مکمله وچه دی ښه او بل طرف نه بس هر قسم کار د دې ختمولو دپاره شروع دی که نه یو طرف ته یوې ونې ته د یوه ذرې اوبه نه میلوېږي او بل طرف ته د هغه وچولو دپاره هر قسم بندوبست کېږي پس نه ورباندې ګرمي وي کوز طرف نه ورته اورونه بل کړي وي د هغه ولې وچې شي یوه ونه وچه شي که نه نو هغه بیا چېرته پاتې کېدای شي دې سره بیا موږ یو بل خبرې نه اندوکه کړي اکثر چې کله ته احساس کمتري کښې را شې ته بیا د خپل اسلام کوم دی دا بیا هغه سره سماوی ده کفر سره سماوی ته په ځان پوهېږې نه مثلا ډېر تبلیغ والا نه ته تپوس وکړې جهاد ولې نه کوې نو هغه یاره څه جهاد کوو داسې کافر مو مړه وو بیا موږ هغه ځای کښې تبلیغ نه شو کولی که نه هغه ځای کښې تبلیغ نه شو دې مطلب دا دی هغه ځای کښې تبلیغ کوو په څه شي په کومې سودای کوو د محدودو احکامو تبلیغ نو دغه داسې خبرو نه خلک متاثر کېږي مثال په طور باندې واندي خبرو باندې د داسې مصلحت پسند خلکو نظر وي دا کومه لږه مؤثره غونې خبرې وي دین طرف ته ورکي خبرې وي مثال په طور باندې دا د سیکولر معاشرې احکامو نه یو غټ حکم دا دی لکه څرنګه یې بیان کړ بنیادي حکم د مثال په طور که ته یو سړي ته د اسلام دعوت ورکړې او هغه دې دعوت په لېدلو بیا راضي وي نو که ته بیا دعوت ورته وایې چې هغه یې وګوره دې کښې ډېره غټه فایده ده ډېر خلک په اسلام نه متاثر کړلو دې وجې نه اګر که هغه د زنا والا کیسه وي خو موږ خیر د هغه برده شو هغه بېغیرتوب په ځان کښې راولو خو د خلق اسلام طرف ته راوړو دغه مصلحت ته وګوري نو خبره ورسره مکمله ګډه وډه شي تاسو په مطلب پوهېږو په دې سره صرف تاسو دعوت نه جایز کېږي دعوت هم محدود غوندې جایز کېږي چې هغه اسلام ته خاص پیدا نه رسوي هغه چې اسلام ته کوم نقصان ورکوي هغه نقصان ته ورسره بردش کوي نو بس ټومېټک ته ورسره بې غیرته کېږي الله ته ټول وساتي وړاندې ځای کښې بس تا ته د اسلام و د اسلامي معاشرې و د سیکولر معاشرې فرق دي ځای کېن درته معلومېږي که مثال په طور یو اجنبي نر سړی بله اجنبي ښځې سره زنا ورته وي دواړه تور بیا رضي شي که دواړه رضي نه وي بیا زنا بالجبر دي ته یې زنا وشوله نو هغه ته بیا سزا دی او که زنا بالرضا وي نو بیا بیا مشکل نه شي نو دغه خو د سیکولر معاشرې حکم شول هغه ځای کښې اسلام ورکې پابندي لګوي اسلام دې دواړو ته هېڅ تاسو سره نکاح وکړو که نه ګوره د دواړه سره خپل منځ کښې راضي دي دې باوجود نکاح ورکې شرط دی دې باوجود دې کښې مهر دی دې باوجود دې کښې والي دی او دې باوجود دې کښې چیرې ګویان دي که نه دا کار شروع کړی دی. د خپلمنځي رضامندي باندې خو یو شی جایز کېږي، خو د خلکو ذهنونه موږ داسې جوړ کړو چې خپل منځ کې خپل منځ کې یو داسې شي باندې راضي نه شي چې هغه یو اسلامي شی وي، که نه؟ مثال په طور باندې موږ سیکولر معاشرې کښې پاتې کېږو که چېرې که الله نه وکړي چې موږ پاتې شو، نو هغې معاشرې کښې کیسه بله مسله عمومي طور به یو نارینه او بله ښځه سره نه راضي کېږي په دې خبرې ته بغیر د نکاح هغوی ژوند تېر کړي یعنې اسلامي نکاح کول غواړي که نه یا خو الله نه وېرېږي ورکې یا د معاشرې هغه اسلامي دباو دوره دی دې کم از کم دې حکم لحاظ سره شرمېږي شرمېږي که نه خپل خاندان نه شرمېږي نور خلکو نه شرمېږي شرم د وجې نه داسې کارونه کوي که نه سره له دې چې هغه کښې ورته دا اجازات ورکړی شوی وي دا سیکولر معاشرې کښې دوی د سیکولر معاشرې قانون مطابق دا کار ورنه خپله کېږي قانون مطابق دا کار چې دواړه دواړه په دې راضي دي چې مو نکاح وشي دواړه په دې چې راضي دي چې مو نکاح وشي خو هغه فایده بیا یو اسلامي حکم نافذ دی که نه صحیح دی نو دوی دې دپاره کوشش شروع کړی دی دې کافرو یو خو د تا دا لکه کوشش یې په میډیا او په دا نور کومې ذرایع هم درته یاد کړلو دغه خلق دغه دعا کوي یا دغه شی غواړي چې زموږ تمنا بدله شي د کوم موږ خپل منځ کښې یو اسلامي حکم باندې راضي کېږو دا شی بدل شي اسلام زموږ معاشرې نه بلکل کوچ وکړي وځي ښه الله نه وکړي دې وجې نه د اسلامي معاشرې جوړولو باندې او هغه کښې چې کوم ځای کښې سروای پیدا شي د هغه بندولو باندې انتهایي زیات کوشش په کار دی چې کم از کم هغه سیاسي طور باندې خو موږ نن د سې شنبې ورځ د رجب څوارلسمه نېټه وه پام مو راګرځوم د خلافت غږ راډیو څخه د دې مهال خبرونو ته په پیل کښې هم د خبرونو سرټکي وحشي امریکایانو یو ځل بیا د تېرې ورځې د شهیدانو دعا او فاتحې ته راغلي عام مسلمانان په بې رحمۍ شهیدان کړل په موصل کښې استشهادي بریدونو په لسګونو روافض د مرګ ژوبله اړولې د طبقه بغات کښې لس تنه د پي کې کې مرتدین وژل شوي اوس هم پوره خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم صلیبي ټلوالې په خپلې ړندې بمبارۍ کښې یو ځل بیا د دولسو تنو عامو مسلمانانو ژوند واخیست. دغه بې ګناه مسلمانان چې ډېری یې شپانه او کروندګر وو، د تېرې ورځې د هغه دوه تنه سپین ږیرو فاتحې ته راغلي وو چې همدې ظالمانو د تېر مازدیګر د ډرون په ړانده بمبارۍ کښې شهیدان کړي وو. خو دا دولس تنه عام بې دفاع مظلوم مسلمانان خبر نه وو چې دوی به هم د هغه وژل شویو سپین ږیرو په سرنوشت اخته کېږي. د دغه دولس تنه عوامو د وژني په اړه د ړنګې دېرې تر څنګ په خړو ګردونو کښې پټ یو بابا د دغه وحشي برید په اړه خلافت غږ راډیو ته داسې وویل. په دې قومي خلکو باندې بمبارونه وکړل، ولې یو ځل یې په دې لنډۍ کښې وکړل، هغه هم په عوامو باندې وکړل، دا ژر ځای نه پسې راتېر شه، بیا یې پسې په دې بل ځای کښې هم په عوامو باندې وکړل، بلکې دې کښې زموږ یې ګوره شپانه شهیدان کړه، اوس لکه اوس په دې اوس وخت کښې مونږ او تاسو ته بالونه را خره وه ورته یو مونږ ډېره بره وه دا خلک دواړه راغلي وو په دې کښې شپانه وو په دې کښې ټول عوام وو په دې کښې دولس کسان په یو کور کښې په یو دېره کښې والله بالله چې ګوره زه سبۍ کښې وتلی نو چې یوه منډه به دې شهیدانو ته وه او یوه منډه ما د یادولو وړ ده چې وحشي صلیبیانو او د دوی مزدور مرتد افغان حکومت په شریکه د ړندو بمباریو په لړ کښې د بې دفاع عامو مسلمانانو د کورونو په ویشتلو باغونو په ویجاړولو او د دوی په بې درېغه وژلو په خلاص مټ پیل کړی او هېڅ څوک نه شته چې د دې مرتد حکومت او د صلیبي ټلوالې څخه د دغه سترو جنایتونو پوښتنه وکړي دا په دې روانه اونۍ کښې اووم برید شو چې صلیبي ټلوالی د عوامو په موټرونو دوکانونو او کورونو ترسره کوي چې تر دېرشو پورې ښځې ماشومان او زنانه یې ووژل وروستی برید یې هم په یوه سیمه کې د عامو مسلمانانو په هغه دېره ترسره کړ چې بې ګناه عام مسلمانان د دوی په لاس د دوه وژل شویو سپین ږیرو فاتحې ته را ټول شوي وو. د دغه دولس تنه وژل شویو د کورنیو د غړو او یتیمو ماشومانو سره زموږ خبریال عبدالله حسان ویډیوي مرکه کړې چې دغه مرکه به انشاالله سبا شپه د خلافت غږ راډیو له خبري سرویس څخه وروسته واورئ او ویډیو به یې هم ډېر ژر په خواله رسنیو کې د اعماق پر پاڼه وګورئ بإذن الله. د صلیبي ایتلاف راغلې قوه د شډله عدلخېلو او جنجال شګي په سیمو کښې د اسلامي دولت د زمرو د مرګوني مقاومت سره مخ ده او د مسلسل شدیدو بمبارونو باوجود هم د اسلام بچي د کفر لښکرو ته غاښ ماتوونکي ګوزارونه ورکوي چې د دغه نښتو په لړ کښې تېره ورځ مرتدین او د دوی باداران د جنجال شګي طرف ته یوې غونډۍ ته راپورته شوي وو چې دوی الله عزوجل په فضل مجاهدینو بېرته له غونډۍ ووځغلول د جوزجان په درزاب سیمه کښې اوس هم د اسلامي دولت د زمرو او مرتدو افغان ځواکونو تر منځ نښته روانه ده. نښته هغه مهال را منځ ته شوه چې د اسلامي دولت زمرو په یوه تهاجمي برید کښې د مرتدینو درې پوستې او یوه قرارګاه ونیوله، لس تنه مرتدین یې ووژل او پېنځه تنه یې ژوندي ونیول او همدا راز د پېنځلس مله کلاشینک، دوه مله راکټ، درې مله پیکا په ګډون پراخه غنایم او مهمات هم مجاهدینو ته په غنیمت پاتې شول. د یادولو وړ ده چې ډېری وخت د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د اسلامي دولت له لورې د شویو اتلوالو بریدونو پړه د هند او افغانستان د استخباراتو کرهيي جنګیالي په غاړه اخلي او په افغانستان کې بیا د خلافت د سربازانو د اتلوالو بریدونو پړه بیا د روس چین ایران او پاکستان په اوږو سپاره د ړنګېدونکي عمارت ملېشې په داسې حال کې په غاړه اخلي چې د اسلامي دولت غښتلی اعلان د دغه راز بریدونو مستندې ویډیوګانې او تصویرونه په لاس کې لري او د عمه پر پاڼه یې د خلکو په واک کې ورکوي. یو ځل بیا د اسلام اباد څخه چلېدونکی العماره صاحب په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت د زمرو د بریدونو پړه په داسې حال کې منلې او دا یې د ړنګېدونکي عمارت کارنامه بللې چې ډېر ژر به په یاده نښته کې د دښمن د مردارانو او د دوی څخه د ترلاسه شویو غنیمتونو انځورونه د اعماق پر پاڼه وګورئ بإذن الله. په لوی الله د توکل څخه وروسته یې استشهادي ورور ابوالبراء المصري تقبله الله د خپل چاودېدونکي واسکټ په وسیله اسکندریه ښار په المرقسیه کلیسا کې د محاربو صلیبیانو په یوه غونډه برید کړی. په همدې حال کې بل استشهادي نور ابو اسحق المصري د طنطا ښار مرج رزق په کلیسا کښې خپل د چاودېدونکو توکو ډک واسکټ ته چاودنه ورکړې چې په پایله کښې د لوی الله عزه وجل په فضل په دې دواړو استشهادي بریدونو کښې پنځوس تنه صلیبیان ووژل شول او یو سل څلوېښت تنه نور ژوبل شول دا تلوال عملیات صلیبي ټلوالې ته خبرداری دی چې اسلامي خلافت د تمکین په ساحو کښې دې د عامو مسلمانانو له وژنې لاس واخلي ګنې د نورو خونړیو بریدونو انتظار دې وکړي باذن الله د موصل د غرب څخه خبرونه وايي چې په لوی الله د توکل نه وروسته استشاري ورور ابوالایمان الصنعاني تقبله الله خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر د الیرموک په منطقه کې د سوات عراقي ځواکونو په بنغال کې چولی چې لله الحمد ګڼ شمېر مرتدینو ته یې مرګ ژوبله اړول لس عراده همر ټانکونه یې هم له منځه وړي ولله الحمد والمنه په همدې منطقه کې سخت جنګ دوام لري چې د دغه جګړې په لړ کې هم د دښمن درې تنه عسکر وژل شوي او دوه عرادي بلډوزرې سوځېدلي هم دي الله عز وجل څخه سوال دی چې مجاهدینو ته بری ورکړي خبر زیاتوي چې د بشار العراقي په نامه یو بل تن استشهادي ورور هم د خپل چاودېدونکو توکو ډک موټر د موصل په غرب کښې د مرتدینو د یو مرکز په منځ کښې چولی چې لس تنه مرتدین یې وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي یو همر ټانک او مرکز یې هم په بشپړ ډول له منځه وړی او په همدې منطقه کښې د نښتو په لړ کښې د دښمن درې ارادې همر او یوه اراده بلډوزر هم د اور د لمبو خوراک شول او د اسلامي دولت د مجاهدینو له لورې د لاسي بمونو د یو برید پر مهال چې د المطاحنه او صنعت القدیمه په اطرافو کښې د مرتدینو په پوستو تر سره کړ مرتدینو ته مرګ ژوبله اړولې. بل لوري ته د البدریه په منطقه کې اسلامي دولت ثقیله کتیبې د درنو وسلو په ګوزارونو د دښمن یوه پوسته په بشپړ ډول له منځه وړې ولله الحمد والمنه او د الیرموک په منطقه کې د موشک راکټ د برید په پایله کې د دښمن یو همر ټانک سره د سپرو له منځه تللی او په یو بل ورته برید کې چې د راس الجاده په منطقه کې ترسره شو د دښمن یو همر ټانک د اور د لمبو خوراک شو همداراز د اسلامي دولت تیراندازانو د موصل په مختلفو سیمو کښې د دښمن شپږ تنه ووژل د رقه ولایت څخه خبرونه وایي چې د اسلامي دولت پېنځه تنه فدایانو د الطبقه ښار په السامله قریه کښې د پي کې کې مرتدینو په پوستو برید تر سره کړی چې له ډلې یې یو تن استشهادي خپل د چاودېدونکو توکو ډک واسکټ ته د مرتدینو په منځ کښې چاودنه ورکړې چې پېنځه تنه یې ووژلي او باقي څلور تنه استشهادیان روغ رمټ خپلو سنګرونو ته راستانه شوي له طبقه د غرب څخه خبرونه بیا وایي چې د سمانه په منطقه کښې د ماین د چاودنې له امله د مرتدینو یو بي ایم پي ټانک له منځه تللی او همدا راز په یو بل ورته برید کښې د مرتدینو یو زرېپوش ټانک سره د ناستو سرتېرو له منځه تللی دی ولله الحمد والمنه او د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د مزرع القادسیه په منطقه کښې د دښمن پوستې د درنو اسلحو په ګزارونو ویشتلې دي د فرات ولایت څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې د یو ځای په ځای شوي ماین د چاودنې له امله د الرتبه په ښارګوټي کښې عراقي پولیسو درې تنه وژل شوي او د یاد ولایت په اطرافو کې ثقیله کتیبې د دښمن پوستې په درنو مرمیو وویشتلې. د صلاح الدین ولایت څه خبرونه بیا وایي چې د دې ولایت په الدبس، جسر المخازن او د بیجي او حدیثه په ارتباطي لار د دښمن پرتې پوستې په شپږ نوي فیره د هاوان په مرمیو او یو سل شل فیره د ملي متري توپ په مرمیو وویشتلې چې الحمدالله ډېری مرمۍ په هدف لګېدلې او همداراز تیراندازانو د بیجي او حدیثه پر لار یو مرتد وژلی او یو بل تن یې ټپي کړی دی. د دیاله ولایت په عمرمندان قریه او یوه بله اړونده منطقه کې د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د روافظو پوستې د درنې اسلحې په ګوزارونو ویشتلي او په یوه پلې ګزمه یې د مین چاودنې له امله پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. د تدمر په شمال کې د یو مین د چاودنې له امله څلور تنه مرتدین وژل شوي او د اسلامي دولت تیراندازانو د سینا ولایت په العریش کې یو مصري عسکر وژلی دی. وروستی خبر هم د دجلې ولایت څخه دی چې په عین البیضا منطقه کې په عین البیضا منطقه کې د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د مردودینو پوستې په درنو مرمیو ویشتلي او په یو بل ورته برید کې د الجزیره ولایت په اطرافو کې هم د ثقیله کتیبې د بریدونو په لړ کې د مردودینو پوستې لګېدلې دي قدرمنو اورېدونکو دا و د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه ځکه د امریکا قوت له منځه تلونکی دی او د الله تعالی قوت به تل پاتې ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته ته لا تر اوسه غوره امت او لا تر اوسه ستا لپاره عزت دی او مشري به هم چې ستا بلې ته راسرېږي او د دې امت معبود چې پرون و هغه نن هم د دې امت معبود دی هغه ذات چې پرون یې ورسره مرسته کوله نن به هم ورسره مرسته کوي د خلافت غږ راډیو مؤمنو مجاهد اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله دې وکړي چې روغ جوړ یاست او د خلافت غږ راډیو خپرونې به را سره په پوره غور او دقت اورئ نن غواړو له یو مشر مجاهد ملګري سره څو خبرې ولرو هیله چې تاسې هم را سره په غور واورئ لومړی حاجي صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څوارلس میاشتې به تقریبا چې کېږي ماشاءالله څوارلس میاشتې کېږي حاجي صاحب تاسو څنګه احساس کړه چې دلته خراسان ته راتګ ضرورت دی یا دغه خلافت په حق خلافت دی تاسو ویل چې موږ مخکې نه د اته نهه کاله کېږي د هجرت او جهادونو تاسو حتما په کوم تنظیم کښې وئ هلته څنګه مو دا احساس کړه او څنګه درته دا ضرورت معلوم شو چې تاسو دلته راشئ خراسان ته نو ضرورت خو را تر دې نه معلوم شو چې زمونږ الحمدلله مخکې دلته کسانو هجرت وکړو د کونړ نه که نه او زمونږ خپله دا فیصله او دا هم اراده وه انشاءالله تعالی چې مونږ به ځو او دلته هم راتګ بیخي انتهایي ضروري ګاڼه په دې انتظار باندې ناست او د دې دپاره هم چې کومه د لارې مارې سوچ کولې او بس په دغه انتظار چې کله موقع میلاو شول او بس څنګه چې دلته د خراسان خلافت اعلان شو نو الحمدلله تاسو ته معلومه ده چې زمونږ باجوړ والاو چې کومه دی بیا بیعت وکړو هغه سره بیعت اعلان کړو نو بیا په طریقه طریقه باندې به ملګري راتلل دلته او ځان بیا را ایسته هم په دغه طریقه باندې بیا مونږ هم دغه انتظار کاوه بس چې کله موقع مې لاو شوله همېشته الله پاک لالا توفیق را کړو چې ته راووتلو حاجي صاحب ستاسې هلته ملګري چې کوم پاتې وو هغې یو ځان ته کومه بهانه او کوم شک کومه شبهه هم کېدای شي نیوله چې مونږ د دې وجې نه شو کوم شک شبهاتو چې هغوی په خلافت باندې کول او هغه شبهات د دوی بې ځایه وو یاره بهار صاحب دا کوم کسان چې مونږ ته معلوم دي که نه دا زمونږ سران هم ناست دی ته هم پته ده خو داسې ده چې د هغوی هېڅ شک و شبهات دا نه چې هغه وفد چې کومه لومړنی وفد راغلی و داسې کسانو چې هغوی په هغه وفد کښې هم راغلي وو او د حافظ صاحب صاحب بل شیخ صاحب زما نه نوم وسېر شو د هغه سره چې کومې خبرې دي او خبرې د هغوی اوس هم موجود دي او هغه خبرې ملګرو ته معلومې دي او هغوی په عقیده چې کومه دی بلکل یې چې کومه دی شک او شبې بلکل د خبره باندې نه وه چې دا خلافت حق دی او اوس چې کومه دی د خلافت سره بیعت کول نو کوم کسان چې زمونږ سره په تنظیم کښې وو مونږ یې اوس هم پېژنو اوس هم پاتې شوي دي اکثر خو راله الحمدلله خو اوس هم ډېر خاص خاص کسان چې کومه دي ځان ته علما وایي شیخان وایي پاتې دي او زمونږ ورسره ناسته پاسته او یقینا چې تعلق هم واوسه او هغوی ته خو زما له طرف نه دا پیغام دی چې په خپله باندې علما دي که نه داسې کسان دي چې په جهادونو کې استعمال شوي جهادونه یې کړي الحمدلله د اوسه پورې او د کوم وخت نه چې دا د هغه شروع د باجوړ مانه اوس هېر دی هغه خو د هغه وخت نه هغه په هجرت کښې دي نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې په ضد کښې دې نه دي هغه کسان مونږ ته معلوم دي چې هغوی په ضد کښې لاړ په دې وجه باندې نه دي پاتې شوي چې ګنې هغوی په دې خبر نه دي چې ګنې د دې د حقانیت نه یا منکر دي یا په دې پوهېږي نه چې دا کنې دا خلافت حق نه دی خو لکه د یو ضد د وجې نه چې لاړه او زه د هغوی ته زما دا درخواست دی او زما دا د هغوی سره یو قسم خیرخواهي ده خلافت چې کومه دی دا خو داسې ده چې د الله سوری دی دې دپاره الله پاک چې کوم دی کسان پیدا کوي هغه مونږ یې وینو روزانه نوي نوي کسان د ایران نه او د یو ځای نه او د بل ځای نه غټ غټ علما او شیخان را روان دي که نه نو الحمدلله خلافت روان دی او د دې دپاره الله خلک پیدا کوي او خلک را روان دی خو لکه کوم خلک چې پاتې شي نو دوی به محرومه شي نو زمونږ زړه نه دا نه غواړي ځکه چې زمونږ دا یو قسم د خیرخواهي ده زما خپله ذاتي زما زړه دا غواړي دا کوم کسان چې دا زمونږ خپل کسان پاتې شوي دي د چې نه چې کنې تعلق واله خلکو علماو قربانۍ کړې وې نو هغوی ته زما پیغام دی چې بس هغوی دې چې کومه دی په الله باندې توکل وکړي او هېڅ ته دې نه ګوري بس الله ته دې وګوري قبر او قیامت ته دې وګوري او دې ضد مد او دې قصو ته دې نه ګوري ځکه چې مخکلي کوم ضدیان تېر شوي دي نو هغوی په نقصان کښې لاړ که چېرته اوس په ضد کښې مونږ پاتې شو نو مرګ را روان دی د الله سره پېش کېدل دي الله ته مخامخ کېدل را روان دي نو په دې ضدونو مدونو باندې کار نه کېږي بس الله پاک ته دې مخه کړي او بس خوی دې چې کومه دی ځان را ورسوي او هېڅ ته دې نه ګوري او نورې قصې مې ځې ختمې شوي دي ځکه چې اوس خلافت الحمدلله الله پاک په ټوله دنیا باندې قایم کړی دی او ښایسته یو پاک نظام دی او کوم ځای کښې چې کومه دی یعنې هلته خو لا مونږ نه دی عراق کښې او په دغه کښې دی شام کښې دلته خراسان کې الحمدلله دا لږه غونده ټوټه ده والله په کې مکمل شریعت نافظ کړی دی باقاعده چې کومه دی مدرسې روانې دي او په جمع باندې منځونه کېږي د خلکو د منځونو تپوس کېږي چې تا نه ولې مونځ قضا شوی دی ولې د نه جمع پاتې شوې ده او د وړې وړې خبرې الحمدلله چې کومه دی دلته د شریعت په باره کې تپوس کېږي او یو ښایسته نظام دی نو زما هغوی ته درخواست دی چې کوم کسان پاتې شوي دي بس هغه یې نور په ضد کې نه دي توبه دې وباسي او بس ځان دې را ورسوي نو دغه مې ورته درخواست سید حاجي صاحب ستاسې په عمر خلکو ته د سپینګورو مشران خلکو ته که تاسې یو لنډ پیغام ورکړې نو کېدای شي ډېره فایده ولري نو زما په عمر خلکو ته زما پیغام دی تبلیغ کښې زما ډېر ملګري چې کومه دی کلونه یې تېر شولو که نه زه په خپله باندې ما تبلیغ کښې ډېر وخت تېر کړی ډېرې سفرې مې شوي دي زما ملګرو ته چې کوم تبلیغیان دي که علما دي او که کوم زما په عمر ملګري دي او که کوم زما نه کشران دي تبلیغ کښې غټې غټې قربانۍ کوي ډېر مالونه لګوي پیسې خرج کوي غټې غټې سفرې کوي که نه خو لکه داسې ده چې تبلیغ کښې چې کوم شی مونږ غوښته چې د خپاک نظام په مخ د ځمکه باندې را شي او هر مسلمان ښځه او نر د الله تعالی حکم ته غاړه کېږدي نو هغه قصه به چې کومه ده موږ به ترغیبونه او بیانونو کې او په نصیحتونو کې به هم کوله خپل خپل خلکو ته خاص خاص خلکو ته خو ډېر په مشکل چې کومه دی کم کسان چېرته په سلو کې یو او دوه داسې کسان زمونږ د مخې هغه په هغه قصه باندې چې کومه دی برال او اکثر چې کومه دی به پرې وبیا پرې خاندل که نه او الحمدلله دې نظام کښې مونږ چې کومه دی یونو تبلیغیان ملګري هم پکې راغلي دي علما دي کلونه سفر یې شوي مونږ په خپله شوي دي خو هغه کوم څه به چې مونږ په بیانونو کښې ویل هغه څه چې کومه دی اوس مونږ په دې خپلو سترګو باندې یینو او عملا زمونږ په مخ کښې کېږي نو زمونږ پرې زړه خوشحالېږي او سترګې پرې یخېږي او مونږ دغه د الله نه غوښتله او چې کوم مسلمان د الله نه دغه غواړي نو د هغې دپاره عملا میدان دلته کولاو شوی دی په کار دا ده چې ما په شان چې کوم خلک دی سپینګیري دي هغه خو په کار داره چې بلکل چې کومه دی په بل ځای کښې جوړ بلکل نور پاتې نه شي د مرګ څه وخت نه دی معلوم او که چېرته په داسې خاوره او داسې ځمکه کښې سړي له مرګ را شي چې په هغه باندې د تاغوت نظام او په هغه باندې چې کومه دی د غیر شرعي نظام او د الله نه علاوه نظام چې کومه دی په هغه ځمکه باندې چلېږي او د الله خلاف کېږي سړي په مخ کښې یو سړی ګرځي او په داسې ځمکه سړي له مرګ را شي نو دا ډېره خطرناکه خبره ده په کار دا دی سړی یاره بهر صاحب ترانې خو مې ټولې خوښې دي خو خاص کر دا دا د د څېړۍ د سیري دا دا د علماو چې کومې ترانې دي زمونږ شاکر مولوي صاحب او دا دا علماو پکې دا ترانې ویلي دا زما اکثر دغه ډېر دی خوښي زه دا اکثر دغه اورم سید انشاءالله تاسو ته به شهید شاکر رحمه الله یو شعر انشاءالله دې نشر کړو جزاک الله السلام علیکم ورحمتالله وعلیکم السلام ورحمتالله وبرکاته جزاک د خلافت د باغ څاروان یې بهادره غازي د خلافت د باغ څاروان یې بهادره غازي د ټول امت د زړه درمان یې دلاوره غازي او تا د نړۍ د زورورو غرور مات کړو اشنا تا د نړۍ د زورورو غرور مات کړو اشنا ځکه په هر چا باندې ګران یې مهاجره غازي او که ته غواړې چې نړۍ کې سپین قرآن غالب شي او که ته غواړې چې نړۍ کې سپین قرآن غالب شي او هم سنت مو د نبي اخر زمان غالب شي او د جهالت تورې تیارې د دنیا کډه وکړي او په دې کفري حکومتونو مو ایمان غالب شي نو ښایسته صفات په ځان کې راوله هوښیاره غازي اخلاق دې جوړ کړه برابر زما دلداره غازي او ځیرک اوسېږه مجاهده ډېر بیدار به اوسي او یې به د هر قسم طاغوت نه ته بېزاره غازي او بهادر اوسه تل په ځان کې شجاعت راوله بهادر اوسه تل په ځان کې شجاعت راوله اخلاص ضروري دی هم په ځان کې صداقت راوله او ستا لوړ همت به د اسمان سره خبرې کوي ستا لوړ همت به د اسمان سره خبرې کوي او بل صفت ګوره په ځان کې امانت راوله او د امیر هر حکم منلو ته تیار به اوسې ریا، سمعت، اختلافاتو نه به ځان ساتې. فکر کوه غلط صفاتو نه به ځان ساتې، هم به دې بنده خپله ژبه د بهتان ساتې، هم به قومي او مذهبي تعصبات ختموې. ریا، سمعت، اختلافاتو نه به ځان ساتې. او ګوره په حق کې د امیر نافرماني به نه کړو، ګوره په حق کې د امیر نافرماني به نه کړو، خپل منځ کې بغض، عداوت او دښمني به نه کړو، هم د غیبت او د چغلۍ فضا به وړو له منځه. هم د غیبت او د چغلۍ تیزاب به وړو له منځه، په شان د وروڼو به اوسېږو، ځان ځاني به نه کړو، د نړۍ هر ګوټ ته اسلام به رسول غواړي، دا تور بیرغ به په اقصی کي رپول غواړي، د نړۍ هر ګوټ ته اسلام به رسول غواړي، دا تور بیرغ به په اقصی کي رپول غواړي، چي دا اسیر مؤمنان بیا یو ځل ازاد ووینو، د هر طاغوت نه انتقام به اخیستل غواړي. دې ستر هدف ته رسېدل ورونو اسانه نه دي، د دې دپاره مونږ له ډېره قرباني په کار ده او دا لار ازغنه د ازغو باندې مزل به کوو او جذبه په مونږ کښې مؤمنانو ایماني په کار ده. نن د نړۍ مسلمانانو له وحدت په کار دی، په خپل منځونو کښې مینه او محبت په کار دی، او چې که رښتیا سره مصداق شو د بنیان مرصوص د دې لپاره خلافت سره بیعت پر چې که رښتیا سره مصداق شو د بنیان مرصوص د دې لپاره خلافت سره بیعت پکار جیش الروافض یشتکی من بأسنا دیدوهم شیعه ګان یعنې روافض په دغه سلسله واره لړۍ کې د روافضو په پېژندنه، د روافضو په کفري عقایدو او خرافاتو، د روافضو په شرکیاتو او مکفراتو هر اړخیز، مدلل او مفصل درسونه، نن شیعو او روافضو د شرک هره دروازه ټنګولې ده او د شرک په هره دروازه شرک ته ورننوتي دي. د هرې دوشنبې او سې شنبې ورځې په ماښامنیو خپرونو کې. بلکې وایي چې دا اله او معبود دی نعوذ بالله من هذا الكفر الصريح زه وایم چې د ټول امت اجماع په دې باندې ده چې انبیا بهتر دي حتی په عاجز ذهنو باندې بهتر دي او په ټولو صحابو باندې بهتر دي دا شیعه پیدا هم نه و الله رب العالمین په ټول عالم باندې انبیا بهتر ګرځولي او په دې کښې د امت اسلام د امت مسلمه یو کس هم مخالف نشته، البته شیعه د امت مسلمه برخه نه ده، هغه روافض، مشرکین، مرتدین دي، هغه د امت مسلمه برخه نه ده او د اهلسنة والجماعة ټول مسلمانان په دې متفق دي چې انبیا په ټول عالم باندې بهتر دي، حتی په صحابو باندې بهتر دي، د علي رض باندې بهتر دي، په ټولو باندې انبیا په ټول عالم باندې بهتر مخلوق او محمد بن طاهر العاملي چې یو بل د شیعو مشر عالم دی هغه وایي چې علي رض عنه ویلي دي چې انا رب الارض الذي یسکن الارض به زه د هغې مځکې رب یم چې په کومه مځکه باندې مخلوق اوسېږي نو لنډه ده چې د شیعو بل شرکي او کفري او د زندقت عقیده دا ده چې د علي رض عنه دپاره تصرف ثابتوي په عالم کې او حال دا چې دا صفت د الله دی الله پورې مختص دی دا دا مختص صفت مخلوق له ورکول دا کفر دی شرک دی ای سنیانو! ای سنیانو! خاص کر هغه کسانو چې د شیعو سره په یو پارلېمنټ کښې ناست دي او زما شیعه مسلمان ورور او بیا هغه خلک چې په نوم د امیرالمومنین ونومول شي، امیرالمومنین ملا فلان او بیا هغه شیعه ته شیعه مسلم ورور وایي، شیعه مسلم ورور! زمونږ د شیعو سره څه مشکل نه شته، ځکه خو ورسره معامله د مسلمانانو وکړله، نه یې شیعه ګان ووژل، د مرتد حکم دا دی چې من بدل دینه فاقتلوه. نیت استطابت وکړو ځکه د مرتد حکم دا دی چې استطابت په دې وکړي که توبه یې ویستله د کفر نه خو مسلمان شو او که توبه یې ونیستله نو قتل به یې کړي شیعو سره دا معامله چا هم نه ده کړې حتی امیر المؤمنین هم ملا فلان هم نه ده کړې هغې ورسره د مسلمان معامله کړې ده او چې یقیني کافر ته چې د چا کفر صریح او ګواه وي هغې ته څوک کافر ونه وایي من لم یکفر الکافر فهو کافر خلک یې خپله قضاوت وکړي اوس نو د شیعو یوه عقیده دا ده چې دوی وایي چې جعفریه وو د دې روافظو عقیده دا ده چې قرآن محرف دی قرآن کې تحریف شوی دی تبدیل شوی دی دا محرف شوی دی د دې نه بعضې برخه پټه شوې ده لکه د شیعو یو لوی محدث او لوی امام کلیني په خپل کتاب الکافي کې او د دې شیعو د محدثینو هغه خاتمه او اخرنی یعنې یو لوی محدث محمد باکر المجلسي په خپل کتاب مرآت العقول کې او په موسوعة الکبرا کې او په بحار الانوار کې دا محمد باقر المجلسي د دې عقیدې څرګندونه کړې ده چې قرآن محرف دی، قرآن کښې تبدیل راغلی دی، قرآن کښې زیادت او نقصان راغلی دی، دې کښې صحابو لاسوهنه کړې ده، هغه اصلي قرآن پټ شوی دی، یعنې د دې قرآن درې برخې دي، دوه برخې الوتې دي، یوه برخه موجوده ده فقط. کلیني چې د دوی لوی امام دی او د دې کتاب د شیعو په نیز یو اتفاقي مرجع ده، دوی یوه مجموعه د روایتو ذکر کړې ده، هغه مجموعه د روایتو د دوی دا خبره ثابتوي چې قرآن کښې تحریف شوی دی یو روایت چې نسبت یې جعفر بن محمد الصادق ته کوي نو جعفر بن محمد بن صادق وایي په دا روایت کښې چې ان عندنا مصحف فاطمه علیه السلام وما یدریهم ما مصحف فاطمه بیا وایي مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنکم حرف واحد وایي زمونږ روافظو سره شیعو سره د فاطمه رضی الله عنها قرآن دی او دا خلک په دې څه پوهېږي چې د فاطمې رضی الله عنها قرآن او مصحف کوم یو دی وایي د هغه مصحف دی چې ستاسو د قرآن په شان ته پکې درې چنده وحي موجوده ده او ستاسو د قرآن کې چې څه دي د دې نه یو حرف هم په هغې کښې نه شته یعنې دا قرآن دا ستاسو قرآن چې دی سنیانو دا مکمل محرف دی مبدل دی مغیر دی دا چا ویلي دي کلیني په کوم کتاب کښې د شیعه ګانو په واحده مرجع کښې چې الکافي نومېږي په اولني مجلد دوه سوه نهه دېرش او دوه سوه یو څلوېښت کښې کومه چې مطبعه ده تهران ده طبع ده تهران ده او کتاب الحجه باب ذکر الصحیفه والجفر والجامع ومصحف فاطمه په دې باب کښې دا روایتونه راوړي د دوی بل شیخ المفید په نوم باندې چې دا د امامیه شیعو د علماو شیخ دی په څلورمه پېړۍ هجري کښې هغه هم دا قول د زیادت په قرآن کښې او نقصان په قرآن کښې یو جماعت کبیره یو لوی جماعت ته د متکلمینو شیعو امامیو او د اهل فقې د شیعګانو کښې اهل فقې دې خلکو ته یې د دې قول نسبت کړی چې یو لوی جمع غفیر د شیعو علماو هغه دې ته قایل دي چې قرآن کریم محرف دی مبدل دی او په دې کښې زیادت او نقصان شوی دی صحابو دا اصلي قرآن پټ کړی دی کتاب حواله در کوم اوائل المقالات فی المذهب والمختارات درې نوي صفحه وګورئ او بل د دې د شیعګانو لوی شیخ محمد باکر المجلسي هغه دا ویلي دي ان کثیرا من الاخبار صریحة فی نقص دا اعتماد ختموي په احادیثو باندې او روایاتو باندې بلکل که دا روایتونه مونږ ختم کړو وغورځوو قابل اعتماد یې ونه ګرځوو نو په ټولو روایاتو او په اخبارو او حدیثو باندې به اعتماد ختم شي بیا وایي بل اظن ان الاخبار فی هذا الباب لا تقتصر عن اخبار الامامه ای شیعګانو ستاسو په نسبت باندې چې دا امامت یو جز دی یو رکن دی د اسلام نه او په هغې کښې چې کوم روایتونه دي د هغې روایتونو نه دا روایتونه ډېر قوي دي او ډېر زیات دي په عدد کښې چې کوم دا ثابت دي چې قرآن کریم محرف دی او قرآن کریم مبدل او مغیر دی صحابه وو اصلي قرآن پټ کړی دی او صحابه وو قرآن کښې تغییر او تبدیل راوستی دی وګورئ مرآت العقول دوه سوه درې پنځوسمه صفحه دا د محمد باقر مجلسي کتاب دی چې ده پکې دا عبارت راوړی دی د شیعو په علماوو کښې چې په دې عقیده کښې ډېر بارز او ښکاره دی چې قرآن کریم محرف دی او قرآن کریم بدل شوی د صحابو اصلي قرآن پټ کړی دی او دا اوس چې کوم قرآن دی زمونږ په وړاندې نو دا جعلي دی نو بل یو شیعو لوی عالم نورالدین طبرسي چې خمیني په خپل کتابونو کښې په هغې باندې بار بار ثنا ویلې ده صلی الله علی نوردین الطبرزي بار بار خمیني وایي او د دې تذکیه یې کړې ده او د دې لوی شان بیانوي د ده کتاب چې وګورې الحکومت الاسلامي شپږ شپېتمه صفحه په دې کښې په نوردین طبرسي هغه کس چې په خپلو کتابونو کښې دا ثابته کړې ده چې قرآن کریم محرف دی هغه کس باندې خمیني هغه کړی دی ثنا او صفت یې ورته ویلی دی په خپل کتاب الحکومت الاسلامي شپږ شپېتمه صفحه کښې نو دغې نوردین طبرسي یو لوی کتاب ولیکو او اخرو د دیارلسمې پېړۍ کې کتاب یې ولیکه یو زخیم او غټ کتاب دی فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب د دې نوم د ترجمې نه کفر څرګند دی یعنې سکوټه خبره او خلاصه خبره په دې باره کې چې د الله رب العالمین کتاب محرف قرآن کریم محرف دی اصلي نه دی ده اصلي مصحف د فاطمې دی کوم د شیعو سره دی هغې کې چې وګورې نو د قرآن کریم نه دوه برخې دا اولوتې دي، دا نه شته، دا پټې شوې دي او دا یوه برخه شته، خو هغه هم مغیر او مبدل دی، یو حرف هم د دې قرآن کریم په مصحف د فاطمه کښې نه شته، اصلي قرآن وایي هغه دی. نو دغې طبرجي په خپل کتاب فصل الخطاب په اثبات تحریف کتاب رب الارباب په دې کښې د دوه زره روایتو نه زیات را وړي دي شیعه مکذوب او مختلق روایتونه موضوعي روایتونه یې را وړي دي د دوه زرو نه زیات چې د هغې مقصد دا دی چې قرآن کریم محرم دی او دا ناقص دی او په دې قرآن چې دا مسلمانانو سره دی نه سنیانو سره دی په دې قرآن هېڅ اعتماد نه شته دا بله د دوی کفري عقیده ده د شیعه او د روافظو دا د خمیني عقیده ده نن چې په نړۍ کښې څومره شیعه ګان دي ګوره والله لازم دا هر یو د خمیني بچی دی په عقیده کښې دوی دا وایي دا شیعه ګان او روافظ چې جبریل خطا شوی دی وحي اصل کښې حق د علي نه وو خو دا حق چا ته وسپاره ده دا یې محمد صلی الله وسلم ته وسپاره لکه دا مخکې تېر شو چې دا د په شیعو کښې چې کوم مفتي اډه ده دا نصیرین فرقې نه بعد عظیمترینه په کفر کښې غلیه ډله چې ده دا مفتي بل د شیعګانو عقیده هغه دا ده چې د توحید نصوص د ولايت په باره کښې ګرځوي او باطني تفسيرونه ورته کوي د شيعګانو بله عقيده او رزيله عقيده دا ده چې دوی وايي چې د ټولو عملونو د قبلېدو دپاره ولایت باندې ایمان لرل دا ضروري او حتمي دي یعنې شیګان چې چا ته اولیا وایي شیګان چې چا ته امامان وایي نو هغې ته امامان ویل او هغې ته ولي الله ویل دا د ټولو اعمالو د قبلېدو دپاره اصل دی که دا نه وي دا عقیده نه وي نو عمل نه کړ بله عقیده د کفر د شیګانو د دې روافظو د امامیه او د اثنا عشریه فرقې چې کوم د اوس فعلا په نړۍ کښې چې کوم شیګان وجود لري که د افغانستان شیې دي که د پاکستان دي که د سوریې دي که د عراق دي او که د سعودي دي او که د کویت دي او که د متحده عرب امارات دي او که د تونس دي او که د بحرین دي لنډه دا چې په څونه شیګان چې په نړۍ کښې وجود لري دا ټول نن دا امامیې دي دا اثنا عشریه دي دا جعفریه دي دا روافظ دي دا د کفر ډله ده دا د امام خمیني د امام فی الارتداد امام فی الزندقه دا د هغې ډله ده د روافظو بل کفر هغه دا دی چې دوی وایي چې کلام د الله او د کلام د رسول په شان ته د امام قول د امام کلام او د امام قول دا په شان د قول د الله او د قول د رسول وي د دوی په ګمان د دوی د اثنا عشریه ډلې امام کلیني په خپل معتبر کتاب چې د ټولو شیعو په نس باندې داسې دی لکه زمونږ د سنیانو په نس چې بخاري ده اصول الکافي ورته وایي نو په دې اصول الکافي کښې دې کلیني را وړي دي یعنې فاج را وړي دي داسې روایت را وړي دي چې حدیث د رسول الله سلام په شان د حدیث د علي دی او د هغه د بچو برابر برابر بلکې د علي رض الله د هغه د بچو وینا دا په شان د الله د وینا هغوی په خپل سند سره روایت کوي عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول حديثي حديث ابي وحديث ابي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين او داسې نور شیعه ګان دوی وایي چې مونږ د ابوعبدالله نه واورېدل چې ویل زما خبره زما د پلار خبرې په شانته ده او زما د پلار خبره زما د نیکه خبرې په شانته ده او زما د نیکه خبره دا د حسین رضی خبره ده او د حسین رضی خبره د حسن خبره ده او د حسن رضی خبره دا د علي رضی خبره ده او د علي رضی خبره د نبي اسلام خبره ده او د نبي اسلام خبره د الله خبره ده وګورئ دا د دوی عقیده ده، دا د خمیني عقیده ده، دا د ټولو شیعو عقیده ده او حال دا چې الله رب العالمین په قرآن کریم کښې صحابو ته وایي چې ستاسو په مابین کښې څه اختلاف را شي نو فردوه الی الله والرسول او دوی وایي چې نه د د دې دولس امامانو خبرې او د دوی تعلیم دا هو به هو د الله تعلیم دی بس یعنې دوی باندې خطا نه را ځي بل د شیګانو عقیده دا ده چې دوی ائمه دوی شریک ګڼي په علم غیب کښې او په علم د هر شي کښې د الله سره کلیني چې کوم د اثنی عشریه د روافظو د دې ډلې مشر دی، امام دی، په خپل معتبر کتاب چې له ټولو شیعو په نسبت معتبر دی، اصول الکافي، هغې یو باب وضع کړی دی او د باب عنوان دا دی، ان الائمة یعلمون ما کان و ما یکون و انه لا یخفی علیهم شیء صلوات الله علیه دې باب یې داسې وضع کړی چې امامان څه چې مخکې وو او څه چې وروسته به کېږي په دې ټولو پوهېږي او په دوی باندې هېڅ شی هم پټ نه دی، دا خو الله ښه دهغې عنوان داسې دی ان الائمة عليهم السلام لو ستر عليهم لاخبرو كل امرئ بما له وعليه که دا امامان دولس امامان دوی باندې پرده واچول شي نو دوی به د هر شي په باره کښې یعنې هر سړي ته به هر سړي ته به د هر شي په باره کښې معلومات ولري که د هغه په فایده وي او که د هغه په نقصان وي دا د خمیني عقیده ده دا د کلیني عقیده ده دا د ټولو شیعو روافظو عقیده ده او دې عقیدې سره د قرآن کریم ګڼ ایتونه باطلېږي او نه په غیبو پوهېږم په پټو زه نه پوهېږم سورت انعام پنځوسم نمبر ایت کښې دا دي همدارنګې الله فرمایي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله علیم خبیر سوره لقمان څلور دېرشم نمبر ایت کښې چې د الله سره د قیامت علم دی الله باران رالېږي او په رحمونو د میندو کښې څه دي په دې الله پوهېږي